یو اعتراض دا کاو چې مونږه تا ځکه نه منو تا ته جبرئیل راځي داغه پنځه جوابونه ذکر شو دویم مونږه تا ځکه نه منو تا د سليمان عليه السلام صفائی پیش کې اخو جادوګرو داغي جواب ذکر شو چې وما کفاره سليمان سليمان عليه السلام خو جادو نه وکړي دریم مونږ تا ځکه نه منو ته مونږ د جادو نه منکه حالانکه د جادو د پاره خو الله ملائک را لګلیو داغي جواب دروغ وای وما انزل علی الملکین الله د جادو د پاره ملائک نور علی گلی کرا علی گلی او ملائک د د پاره د امتحان را علی گلی وو سلورم دا مونږ تا زکه نمنو ته مونږ د صحیح الفاظو نه منکه داغي جواب لا تقولوا راعنا هغه الفاظ مو آئے چې پای کې بوی د بی ادبه یا بوی د شرکی پنځم مونږ تا ځکنه منو کله یو خبره وکې نو کله بلا نو جواب ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها بل اعتراض دا کته په حق پیغمبري ستا پر رسالت د مون سره الله خبري وکي کنه داغي جواب دا خو د دنیا د بادشاہ قانونم نه دی بادشاہ چې یو خبره کوي نو عام اعلان کوي اوم اعتراض دی دا کو چې د الله نازولی دی داغیم پنځه جوابونه ذکر شو د ام او اتم اعتراض ترمنځ درې خبرې بیان کی چې بیت الله توحید د پاره جوړ شوی اولی پکې شرک کوي دا اخیری پیغمبر دعا د ابراهیم علی السلام دا اولی نه معنی دریم د توحید مسله د تمام انبیاو مشترکه مسله ده خصوصا تاسو نیکانو ور باندې وصیت کړي نو اولې نه منې اتم اعتراض او داغي جواب اتم اعتراض دا کو چې مونږه تا ځکه نه منو ستا په خپل دین کې شک دی دا اوس پورې د بیت المقدس ته مخ کاو او اوس چې کم دینو بیا خانه کعبه ته مخ کې نبی علیہ السلام بیت المقدس تا شپارس یا اولس میاشتی مسکڑیو بیا دا اللہ حکم راغی فولی وجحک شطر المسجد الحرام نو دی اعتراض شروع کو نو دلته جواب ذکر کړي قل لله المشرق والمغرب دا د اتم اعتراض جواب دی چې اصل کې عبادت خود الله د پاره دی نو الله چې کم طرف ته حکم کوي نو هغه طرف ته به مخ کوو چې الله وی خانه کعبه طرف ته مخ کوي نو هغه طرف ته به مخ کوو که الله وی چې بیت المقدس طرف ته مخ کوي نو هغه طرف ته مخ کو نو اختیار د مشرق او د مغرب دا یو د الله دی دا خو موږ د بیت المقدس عبادت نه کوو نه د خانه کعبه عبادت کوو عبادت خو موږ د یو الله کوو او دلته با حکمتونه ذکر کوي په تحویل د قبله کې چې ګوره پیغمبر سره هم اختیارات نشتا د الله د حکم پابند دی دویم کله یو تن په یو کار عادت شي یو کار کوي هغه عادت وګرځي نو بیا هغه پرې خودل دا ډیر مشکلی چې ته په یو کار راوړې دلی راوړې دلی او تا ته وی چې دا مکوا دا امتحان دی نو دا شپاړس کلس میاشتې بیت المقدس ته دی راوړې ده اوس الله وی بیا خانه کعبه ته مخواړوي دا امتحان شو چې څوک د پیغمبر اتباع کوي تفسیر ابن کثیر ذکر کوي نبی علیہ الصلات والسلام ته چې کله حکم وشو چې بیت المقدس ته مخکوا دا په مکه کې دا حکم شوی نو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله په مکه کې به موس کاو د حجر اسود او د رکن یمانی د میاس کې به ودرېدو مثلا دا حجر اسود دی او دا رکن یمانی دی نو چې دې ته به ودرېدو نو دا خانه کعبه ده نو خانه کعبه ته مولار دی او بیت المقدس په دغه سیده دی نو الته خو مسله نه و نبی علیہ السلام چې کله په مکه کې با مسکاو او حکم وتراغي چې بیت المقدس ته مخ کوا نو د حجر اسود او دا حجر اسود دی دا رکن یمانی دی د دې میز کې به نبی علیہ السلام ودرېدو نو کعبه مخامخ بیت المقدس مخامخ خو چې کله نبی علیہ السلام هجرت وک مدینه منوره ته نو بیا التداس نشو کېده چې اوم د خانه کعبه ته مخرازي اوم بیت المقدس ته ځکه بیت المقدس د مدینې نه شمال طرف ته او کعبه چې دا نو د مدینه منورې نه جنوب طرف ته ده نو جمع نشو کېږي نو امر راغی چې بیت المقدس ته مخ کوي دلته دی آیتونو کې دا نشته چې بیت المقدس ته مخ کوي قران کې دا نشته او کوم دی دا یو اشنا لیکي د دې نه ډېر خلک متاثر دي دا ډېر زبردست کتاب دی دا ما ډېر په ګرانه را پیدا کړی دلته دې ذکر کړي چې سارے قرآن میں اس کا اشارہ تک موجود نہیں کہ خارج از قرآن وہی کہے تو قرآن نہ په قران کې دا اشاره هم نشته چې د قران نه بغیر نور وحی نشته چې چې صحابه کرامو د پیغمبر نه تبرکن لیکل غوښته دا خبره نو پیغمبر دی لا تكتبوا عني غیر القرآن رواه مسلم دا وحی شو کنه نه شو دې سره بس کې دې په دلیل کې لا تكتبوا عني غیر القرآن دا ذکر کې دا کتاب ځان له پروسټر کې شاید چې دا ملو نشي سلیم کې نام کوو دا مستر پرویز دا سو جلد کې دی دا د سلیم ته خطونه لیکلي دي دغه د انسازي کوي دا غره جمع شوی به مرتب کړی دي دا ما دې پګران سره پیدا کړو دی حدیث نه مني دی چې بس صرف قران دی نو دا بیت المقدس تا د مخکیدو دا خبره کم زیاده دا په حدیثو کې دا نو معلومی چې ته بیا دا په ولې وجه کا شطر المسجد الحرام دې سره مسکه نو دارنګي بیت المقدس ته صرف مخکوي مدینه منوره کی دا حکم په وحی خفی سره راغلی چې هغه ته وحی غیر مطلوب ویل شي چې هغه ته احادیث صحیحه ویل شي نشپالس یا اولس میاشت رستو بیا حکم وشو چې اوس د بیت المقدس نه مخ واړوي په طرف د خانه کعبه او دا نبی رسول الله والسلام مدینه منوره کې نه مسجد قباء نه مسجد نبوی دینه علاوه بل یو مسجد دی الته موسکو او په مانځ کې وهیراله چې مخ واړو په دې وجه هغه مسجد ته مسجد قبلتین وي څورته وي مسجد قبلتین هغه ډېر خولي عالی شان جوړ کړی دی خلک دا غي زیارت تزي او هغه کې د دواړو قبلو هغه نشاندهي کړی را چې دې طرف ته مخکینو د بیت المقدس طرف ته دی او دې طرف ته د خانه کعبه دی نو چې تا دا اوریدلی دا مضمون نو او ته مسجد قبلتین تلل شي نو خوند او مذهب دل درکی سيقول السفهاء من الناس سيقول دو خبر یاد ساته یو تفسیر پدې کې دا دی دا سین چې دی کنه دا د استقبال د پاره دی نو پیل مضارع په خپل معنا او دا آیت چې دی د تحویل د قبله نمخ کې نازل شوی نو دې کې یو پیشنګوئی ذکر شو ور آیت ته خیال کوي دا آیت مبارکه سيقول په خپل معنی دی زر دي چې او بوای بي وقوفانو وحی مخی نازل شوا حکم بیا رسو راغلی دی خودی آیت کی پیش پیشنگوی ذکر شوی دا چې زر دی چې وبوای بی وقفان د خلکو نام ما واللهم ان قبلتهم التي سشوالو دی لرا د دې قبله اغه نه چې دی وغیتا د بیت المقدس سره مراد دی دی د بیت المقدس نسسی زواړولو بی وقوفان بدا اعتراض کی بیا اعتراض شو کولو شو اعتراض شو کنه او جواب شو او دا مخ کې نه دا وਹੀ نازله شوی و نو دا پیشنګوئی د دوو خبرو دلیل دی چې یو دی پیغمبر خلکو ته بیان وکړو چې به اوکوپان بدا اعتراض کی او به اعتراض وکړو نو پته ولګی چې پیغمبر سوی نو حق سچ وای دا په حق پیغمبر دی ګوره مخ کی پیشنګوی وې کړه او دویم دا قران چې دی دا حق سچ کتاب دی ګوره دې موږ ته پیشنګوی بیان کا چې ډیر کم کلبا اعتراض کوي آینده نو هغه شان پیو شو کنه نو قران حق ته شو کنه شه پوی نشو دا په خیر کنه خبره ورسه سینا دا د استقبال د پاره دی پیل مضارع په خپل معنا او آیت کې دی د تحویل قبله نه مخکې نازل شوی دی نو دا آیت چې دی دی کې پیشنګوئی ذکر شو دا پیشنګوئی 100% 100% حق او سچ ثابت شو نو پته ولګی دا چې پیغمبر حق پیغمبر دی قران حق کتاب دی دغه چې مخکې کوم پیشنګوئی ذکر کا حق شانتی وشو چې کله پیغمبر ته حکم وشو چې بیت المقدس ته مخ کا نو دی بی وقوفان اویل ما واللهم دو معنی بیان شو کسات و تخیالی نو بیا زین ته سوال لذي چې دا مضارع ولې ذکر کا دا مضارع ذکر کولو کې حکمت دا دی چې څنګه اوس دی دا اعتراض وکړو آینده بم دا څه خلکی چې په پیغمبر او په صحابه به اعتراض کوي دا به وقوف خلکی ته خلک پوښتنه یهدی من یشاء هدایت کی چاله چوغواړي الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغي وکذالک جعلناکم امه وسطا لومبني مخاطبین د دې آیت صحابه کرام وکذالک یا خدا کذالک د تشبیه د پاره دی کذالک کې دا کاب د تشبیه د پاره دی تاسو مو ګرځولې امت غورا مونږ تاسو قبله وسط ګرځولې دا نو دارنګ مو تاسو امت وسط ګرځولې کذالک تشبیه د پاره دی لکه څنګه چې مونږ ګرځولې تاسو قبله وسط تاسو امت وسط ګرځولې دویم دا کذالک کې دا کاب د پاره د کمال دی اے هاذا کمالنا الوی دا زمون کمال دی چې مونږ ګرځولې تاسو امتن یو امت وسط وا غوړه درمیانا خيارا غورا عدلا عادلان دا مفسرین معنی کړي ښا خيارا غورا عدلا عادلان لتكونوا شهداء على الناس دې د پاره چې تاسو شي گواهان په خلکو دې دې ته خیال کوي دې نه بعض خلک یو غلط استدلال کوي دې د پاره چې تاسو شي گواهان په خلکو او شي پیغمبر په پتا سو گواه نو پیغمبر په پتا سو گواہی کوي نو گواه خو به هغه څوک چې هغه د هر څه پته یې کنه نو پیغمبر ته د هر څه پته ده نو غیب دانم دی نو حاضر ناظر هم دی اوس جواب ورکړي چې قران دې دې ذکر کړي الله اکبر کبیره یو جواب دا دی ويكون الرسول عليكم شهيدا شاه عبد القادر رحمت الله علیه معنا کوي چې دلته د شهید معنی د احوال بیانون کی بیان کوونکی شیبا پیغمبر ویبا پیغمبر علیکم تاسو ته شهیدن بیان کوونکی پیغمبر بیانو کو دینه بیان کړ دویم د گواهی د پاره دا ضروری نه ده چې سړی د حاضر وي بلکې د گواهی د پاره علم یقیني ضروری دی دریم دا لتكونوا شهداء علی الناس دا امت به گواہی کوي په دې خلکو چې پیغمبرانو دې ته تبلیغ کړو پیغمبران به د قیامت فرض باندې گواہی داوو کی چې مونږ تبلیغ کړو کافران به مونږ ته تبلیغ نه کړو دا امت برا فاسی چې دی پیغمبرانو تبلیغ کړي دي د تاسو ته څه پتا و مونږ ته الله دی کتاب کې ویلو چې نوح علی السلام دین بیان کړو هود علی السلام ونره سي نه یار دا خیسته مطلب و تاسو ته خیال نو تاسو به گواین گواین په خلکو پیغمبران به د قیامت پر لوی جره مونږ ول تبلیغ کړو دا کافران مشرکان به ټول انکار وکړي چې مونږ ته دې تبلیغ نه کړو دا خیر امت غره امت برا پاسی رب مونږ د انبیاء او گواہی کو چې دې تبلیغ کړو خبره سمجھ ترا نه لا ای به تاسو کم ځای وې مونږ ته الله دې کې وی دي کنه رشي راته وی دي دې تبلیغ کړو بلکې تاسو دلته د شهید نمانه حاضر ناظر اخلي او غیب دان ته نه اخلي نو لتكونوا شهداء على الناس بیا به دغه ته کې شهدا دغه به ټول حاضر ناظر بیا اخلي بیا باغم غیب دان غړي ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل امت په دې گواہی ورکړي نو بیا با دا امت په نور امتونو گواہی ورکړي نو چې دین حاضر ناظر اخلي نو منصب د امت به بیا زیات شي ځکه چې دا امت په مخکنو غوندو امتونو گواہی کوي پیغمبر به یو امت گواہی کوي نو دا معنی یې سمې نه خوري وي بلکې ته د شهیدان نم حاضر ناظر او غیبدان مراد واخلې نو د ډیرو آیتونو سره بیا تعارض راشي چې پیغمبر علی السلام ته الله فرمای اے محبوبا ستانه گیر چا پیرا دی مدینه کې منافقان دي لا تعلمهم تا ته نه دی معلومه دې سره بس کې بل پیغمبر به گواشی نو دلته وسره د صحیح بخاری حدیثو لګوا دغه وضاحت سورته مائده سورته نساء کې مرا روان دي سلګ خبره دلته زین نشین کې سبا دلته زین نشین کې نبی علیہ السلام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته ویل چې لک تلاوت شروع کړه چې زوورم او دوی د الله رسوله ز څنګه تاسو مخه ته قران کریم ولولم دا پتا سو نازلی نبی علیہ السلام متوی چې دبل نه ز اورم دا مال خوان را کوي عبد الله ابن مسعود رضی الله تلاوت شروع کړ دی آیت تور رسیدو فکی فیزا جینا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا التم شهيدا راکړه اے پیغمبره هغه به څنګه حالي چې کله موږ د هر امت نه گوارا پاسو او تابم را پاسو په دې خلکو گوا دا حدیث پورا کا ابن مسعود تلاوت شروع وکړ او ما ته نبی علیہ السلام بس کا بس چې ما د نبی عليه السلام چهره انور ته وکړه او کیرا به دی او پیغمبر وی زبم داسې شهیدم داسې گواه به ما څنګه چې زمارو عیسی عليه السلام به گواہی کوي د عیسی علی السلام هغه گواہی سورته مائده کې ذکر شوی چې وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم چې تر څو پورې پکې زه اوما زید هغه خبرو گوایم ما چې کله دې زه پورته کما به ما ته پته نشتا تاسو نه تفصیل مو نه وکړه داخله کوئی پیغمبر اوسم د امت د حال نه خبري نجد امت د حال نه خبري ښا وکذالک جعلناکم امه وسطا وکذالک هم دارنګي مونږ ګرځولې تاسو امت غرام دې د پاره چې شی حق بیان کوونکی خلکو ته وی پیغمبر تاسو ته بیان کوونکی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دې کې حکمت ذکر کوي د تحویل قبله سبق ذکر کوي قبله ولې بدل شوا وما جعلنا القبلة التي ند غرذول من قبلة آغا چتوي اغيتا الا لنعلم مگر چې مونږ ته پته ولګي نو الله له خدا څخه پته ده دینه مراد علمی ظهوری دی څه دې د پاره چې مونږ کارکو ظاهر کو خلقو ته الا لنعلم مگر دې د پاره چې مونږ کار کو هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلب على عقبي چې اوړي په خپل پوندو چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک په پوند چورلک وي تابعداري نه کوي وان كانت لكبيره وان كانت لكبيره کینن دا کار د ګران پیغمبر تابعداري دا ګران کار دی ښا الا مگر ګران نه دی علی الذین فاغ کسانو حد الله چې الله ول توفیق ورکړي زین تسوال لاتلو چې شپاړس اولس میاشتې بیت المقدس ته منځو شه وما كان الله ندي الله جزای کی ایمان تاسو ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله فخلقو خامخا نرمی کون کې رحم کون کې ذات دی قد نرا تقلب وجهك في السماء دی آیت کې شپږ جملې دي دی یو آیت کې شپږ جملې دي او ټول متعلق دي د تحویل قبله سره اوله جمله کې تسلی ده نبی علیہ السلام ته قد نرا تقلب وجهك في السماء پیغمبر مونږ ته پته ده کنه ستاسو حال نه خبر یو دویمه جمله کې وعده د تحویل د قبله فلنولینک قبلة تا مون بیا دې قبله تراواړو او ته به خوشاله شي دریمه بالفعل امر پول وجهک مخ دی واړه سلورم جمله کې ټول امت اغي ته خطاب دی وهیس ما کنتم چرتم چې سوکیه نو بیت الله طرف ته مخ کوي سلورمه جمله کې عموم ذکر دی ټول امت ته وان الذين اوتوا الكتاب دکې علت اجمالی دی او شپږم جمله وم الله بغافلن دي کې د آخرت د عذابونو نه یره ده او مخالفینو ته زور نه ده چې تاسو کوم اعتراضونه کوي پیغمبر په صحابه ول الله تعالی نه خبر سو وم الله بغافلن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها د نبی علیہ السلام محبت داو عام مفسرین وای چې زما کعبه دی قبله بیت المقدس ته به موسکاو خو مینه داوا چې زما قبله دي سي کعبه او دا محبت د دیو جنو چې يهودو به اعتراض کو چې دا محمد علی السلام زمون د دین مخالف دی او بیا هم زمون قبلي تمخ کوي نو نبی علیہ السلام جبريل ته وی چیرې زماز لغواړي چې زما قبله د کعبه دغه دا د ابراهيم عليه السلام قبله ده جبريل وتوی دا الله نو سوال وکړه خو نبی عليه السلام بس دا سوال زکه نه کو چې الله ته حکم کړو بیت المقدس د مسکول وکړه خړې دا او چې د ما قبله دی خانه کعبه خو نبی رسول الله بده وਹੀ په انتظارو نو آیت نازل شو فلنولینک قبلة ترضاها دا عام مفسرین ذکر کړي مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه اغي فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام ته چې کله حکم وشو چې ته قبله طرف ته مخ واړه ودا وਹੀ راتلا نو نبی علیہ الصلات والسلام خفو چې خلک برابر باندې اعتراضات کوي چې دا اوس پورې بیت المقدس ته د مسکو او اوس بیا خانه کعبه ته منځ نو الله وتوی چې تر دوا حت برست راضی شي په دې خبره باندې قد نرا تقلب وجهك في السماء یقینا لدل مونږه اړول د مختا طرف د اسمان تا نبی رسول سلام بر برکت چې الله وکړه ونی را لېږي چې ما ته وی چې قبله طرف ته مخ واړوا نو الله ورته وعده وکړه چې فلن ولینک قبلة ترضاها نو حکم وتاوکا چې په ول وجهک شطر المسجد الحرام یا قد نرا تقلب وجهک فی السما نبی علیہ السلام تعالی وی لیدل مونږه پریشانی د مخ صبره ته پریشان وی اے پیغمبره تبا رضا شها فلن ولینک پس مونږ بواړو تعالی را په طرف د هغه قبله ترضوا حاجت بوروانه راضی شي فول وجهک نو واړه ومخدام د دې په تورات کې هم لیکلیو چې دا پیغمبر با دو قبلو ته موس کوي دلته بیا ته آزاد شروع کو سره د علم سره د پوي چې خو ته پته سره د علم سره د پوي تاسو کله کله د مناظرینو ته وګورئ کنه ځان تاسو سره نږدې مجلس کې کېله ته به ته ویل چې تا خو دا خبره چې کړې و دا خو صحیح نه و دا د عمل د مقابل غلې کاو کنه سره د پوي نو دا مناظره شو کدا جګړه شو او دا پهلوانی شو مناظره خو په دې غرض نیت پکې دایي که چرته ما دلایل پیش نکړی شو زما دلایل کمزورواله ما ته معلوم شو زبر د مد مقابل خبره منم او زه پورې په کومه مناظره کې چا د مد مقابل خبره منلې ده نو دا خپوی دی خو ته مسله معلومه می وې چې مړه دی ملک تنګول او دی می ټغول نو ان الذين اوتل کتاب زویم چې موږ مولیان دا سورته بقره دی تفسیرونه ګورو ډېر ډېر ډېر ډېر دغه د مولیانو غټه اصلاح راغوره ها وان الذين اوتوا الكتاب یقینا هغه کسان چې ورکړې شوی وته کتاب خامخادي پويږي چې دا مسله حق ده ته تحویل د قبله یا انه الحق چې دا پیغمبر حق دی ته طرف د رب د دینه ولدي په تورات کې لوستینو ته پیغمبر صفات او دغه مهر نبوت او وما الله بغافل عما يعملون ندی الله نا خبر دا سن چې دی کوي ولا ان اتيت الذين كثرت لو کیا کسانو تا اوت الكتابه چې ورپېښې وته کتاب هر قسمه معجزه هر قسمه نشانی وته پیش کی هما تبعو قبلتک دي تابعداري ستاسو قبله نه کیخه دا منون کی خلق نه دي دا زديان او عناديان دي وما انت بتابعين او ته نه تابعداري کوونکی د قبله د دی او نه دی دی باز د دینا تابعداري کوونکی د قبله د بازو او یاد ساته ولئن تبعت هوا دا امت الله ورو کته روان شي د دې په خواهشاتو د دې کتابیانو د دې خواهش پرستو په خلکو پسې لار نشي ولئن تبا تکتا تابداریو کا د خواهشاتو د دې پس دین چرالو تا تعلم دلیل قران انک اذا لمن الظالمین یقینا تبای خامخا د ظالمانو نه تبا په دغه وخت د ظالمانو نه الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورکړ دي له کتاب يعرفونه دی پی جنی حقانیت د پیغمبر دی پی جنی تحویل د قبله لکه څنګه چې پی جنی خپل ځامن څنګه چې وته پدر یدا مزوی دی دارنګ وته پتر چې دا پیغمبر حق سچ دی دی به ولې مخکې ذکر ونکو یستفتحون علی الذین کفروا دا الله نه به سوال کو رب هغه اخیری پیغمبر راولېږي کنه چې موږ دا غمر ګرتیاو کو د مشرکانو خلاف jihad کو چې کله پیغمبر راغی په هغه صفاتونو چې دی په جنده کفرو به به انکار وکړ نو باوجود د پوهې دا کار کاو الذين اتيناهم الكتاب الذين اغكسان چې ورکړي مونږ دی له کتاب يعرفون او دی پیجنې دی پیغمبر لرا بعضی مفسرین ذکر کوي د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا د يهود لوی عالم ورست مسلمان شوی دی تدنه تاسو به تاسو پیغمبر پیجنې او هغه ول جواب ورکړو د زوینه زیات پیجنو ښا د خپل زامنو کې هم لازمه ده چې تشکر پیدا شي لا او پیغمبر کې زموږ شک نشته حق سچ پیغمبر دی مخکنو آسماني کتابونو کې داغه تذکرہ شوی دا خو ته پته دا هو ان فريقا منهم یقینا یو ډلا د يهوديانو مليانو نا خامخا پټي حق حق خبرې نه بیانې ښا وان فريقا منهم یقینا یو ډلا منهم د دینا لا یکتمون الحق خامخا پټی حق وهم يعلمون دی جوړی نه پویږي کنه وهم يعلمون لو يخفويږي خوته علم شتا خبو ودی خ عالمان دی خو سکی خامخا بیام حق پټی خو الحق من ربک یعنی الله چې کوم خبرې کړي هغه منل دې ته خیرات وي نو نیکو پس منډه وه خیرات د الله حکمونو پس منډه وه د دې خیرات د پښتو د مړو خیراتونه مراد نه دي ښا چې پس ته به کل خیرات د مړو خیراتونو پس منډه وه فاستبقوا الخيرات د نیکو په کارونو کې د یو بل سره مسابقه کوي د یو بل لمخ کې کیږي اينما تکونو چرت چې تاسو را بولی تاسو لره الله جميعا ټول تاسو ټول به الله حاضرې الکه دا به سم چلی مونږ ته خو د نیکنه بر رښتې نه دی معلومي نو دا خو د آدم بابا نراواله ته د امت محمدیه د اخیری امتی پوره دا ټول به الله راولي ګران کار نه یاره ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارس چې بس په الله دی ایمان او چې الله قدیر دی نو بس بیا به ته مزبذب کیږي نه چې دا بسنګي دا بسنګي یو پیغمبر معراج ته څنګه لاړو د شپې په لږ وخت کې څنګه لاړو د قبر عذاب بسنګ یې خیال مو دی چې تا دا قدیر اومنل چې الله قدیر دی بس کیسه ساره شو خطیب بغدادي رحمت الله علیه دا یو کتاب دی الفقيه والمتفقه څنګه نوم دی کتاب الفقيه والمتفقه هغه کې د فتوی ورکول او آداب ذکر شوی نو پای کې دی و یو تنو د شیطان سره دوستی جوړه شو نو دی شیطان نه یو ورځ په غب شپ کې تاسو کو چې دارا ته وایا چې چرته د قران او د سنت یو پو عالم وفات شي ته سم خوشاله ډېر خوشاله کې او چې اسی عام یو عابد انسان دی نیک انسان دی تسبیح ذکر اذکار پابند دی چې هغه مړ شي نو ته دون خفه دون خوشاله نه هغه ته په دې راز باندې پوي کوم یو ډیر زبرګ انسانو علم وسره نو منځونه به هم ډیر کولو خو کارونه به هم کولو داغه خوا تللو شیطان انساني شکل کې راغلی دی ورته تاسو ته نه کوي چې دا راته وای زبرګا چې الله پاک دا اوس مکی او دا او اسمانونه او دا غون کائنات په یو وړه اگې کې راوستي شي وی سړی سوچ کې پرته چې حیران دي کوم شر دا په وړه اگې کې څنګه راځي او چې ویل سم نشم ویلې دی بالا کې دا به څنګه چلی شیطان دې مرګری ته راځه د قران او سنت یو پوتن هغه خواته بوتلو هغه نه تفوس کوي چې آیا الله پاک دا اوس مکه او دا اوس مونږ غون په وړاندې کې را سمول شي راوستي شي هغه دې کې څه مشکل دی خو چې پارس قادر دی یاره اخو د دونه پچانان جرسومینا دا سون حسین جمیل او مزیدار قابل ذهین انسان پیدا کول باندې قادر دی الله ته کوم مشکل نشتا شیطان غیر سپوش وکنا او تی پورا پوه نشوم وې قبل تن ډیر منځونه ډیر اعمال ډیر سکی خدای الله په قدرت کې شک دی چې دا الله په قدرت کې رچا شکی کنه دغه د منځونو د عبادتونو الله تعالی سره حیثیت نشته او دا وګوره دغه د الله په قدرت اعمال به کم خو علم ورسره و دا څنګه چې بعضي علما وایي کنه وی د عالم خوب او د عابد عبادت کنه ځکه د عالم په د علم مطابق به دي سملی د د آرام به د علم د خورولو د پاره دی او ته ریلیک شي لکه څنګه چې بعضي علما د دې مثال ذکر کړی دی چې وی د عالم د خوب له غوړه دی نو به مثالونه ورکړي وی تاسو وګورئ تاسو د ګلکار کاکا سار اته بجې دی ډیوټي ته راځي مثلا سلورو بجو پورې اته غنټه ډیوټي ده کړه دا غي دیاړي وته ملایوي خو دې په دې اتو غنټو کې خوراک کا کوي کنه کوي لس بجې ته پکې راکوزيږي غرمه ډوډۍ ته پکې راکوزيږي موست پکې لاړ شي نو دغه خود دې کار د پاره کډوړې او خراس کا کغه نه کې بیا خو کار نشي کولی نو دغه خوب هم د علم د خورېدو د پاره دی او اسی یو ټوکی عالم او غوی د عالم دا خوب زکه بهتر دی چې د دې د وردا مولیان یا ګل وی دی مولانا بسو اکثر ته اختلافات او شر او شدت خوري جوړ کړي و دینو دا بخي وي ښا داخل د مسجد حرام او که په مکه کې که مسجد حرام کې که په غونډه مکه کې یا ومن حيث خرجتا چرته نه چوته تا د مکې نه وته فول وجهك ان واړه ومستا په طرف د مسجد حرام ومن حيث خرجت دویم کده مکی نه باری کده حدود حرم نه باری نو چرته نه چوت ته واړه او مختا په طرف د مسجد حرام وهیس ما کنتم کچدا په سفر کیه نو التم واړه مخ په طرف د مسجد حرام خبر دین ترانه ومن حيث خرجتا چرتنه چوت تا فول وجهك واړو مختا په طرف د مسجد حرام وانه للحق من ربك دا مسله حق دا د طرف د ربستانه وما الله بغافل ندی الله نه خبره دا غسنه جتا سوې کوي چې خلک په تاسو سره اعتراض نه کوي الا الذين ظلموا مگر ظالمان به اعتراض کوي ښا دلته ظلم معنی دا بے ځای اعتراض کول الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظلم کړی د دینام فلا تخشوهم مې یریږي د دینه د بیزای اعتراض کوونکو نه بیریږي نه خپل کار وکي او که د اعتراض کوونکو نه یریږي بیا ته کار نشي کولی تا خو څوک پس کېم نه پریدي مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه هغه یو مقام کې لیکي ای مولوی ملامتی فرقه ہے څنګه بس دی ارزو کې ملامت کوي که چرته په سیکل رواني مړ دا وګوره دا خپل عالم دی په سیکل زی نو که چرته په موټر کې رواني وګوره کړه چې د مدرسې پاندې جوړې چې پکړې ښا وزم طلاق نو تا د مدرسې په پاند کې څور کړی خپل چې ته ډیر نږدې او ته مدرسې ته راخواته او ته کلی ته او ته خو مسلمان یې نو تاسو لا کسو کروڑا ور کړی دا وګوره کنه په گاډي کې روانه دا وګوره مليانو مزه وکي نو که غریب پیدل رواني مړه دا مولا بداسي نو نه پیدل پری دی نه په پیدل معاف کړي نه په سایکل معاف کړي نه په گاډي کې معاف کړي ولی اتم نعمتي علیکم دې د پاره چې زه پورا کوم خپل نعمت پتا سو ولی اتم نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون او دې د پاره چې تاسو په هدایت کلک شئ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دلته کاف د پاره د علت ته او دا متعلق د ما بعد پورې دی فذكروني اذكركم یو خبره ذکر واشکروني نو دویمه خبره شکر استعینوا بالصبر دریمه خبره صبر والصلاه څلورمه خبره موز نو پنځمه خبره عظمت شان د شهداو فذكروني اذكركم مخکې د نعمتونو تذکره او شوا دلته په تفریح کوي الله وی ما یادوي زما شکر ادا کوي ناشکری مکوي تفسیر خازن ویا فذكروني دا ذکر د جبه دی دا زړه اندامونو تم شامل دی پجب باندې تسبیح وای سبحان الله الحمدلله هغه اسکار وای چې سنت کې ثابت دي نو زړه سره فکر کوي په دې کائنات کې د الله په عظمتونو کې د الله په قدرتونو کې سوچ کوي د الله په دلایلو کې په دې کائنات کې او دا رنګي عمل کوي پاندا مون سره عبادت کې مشغول اوسه تفسیر قرطبی ذکر کړي چې په جبه باندې ذکر کړي تتزبون ټکوبا شي خخ اکشن کې یار سټایل تزبو سټایل وی دا کپتان کا سټایل ہے ها قزم تکبیر واغستی یعنی کته ذکر پورې خندا کې مړه یو سیاسی پارټي سره بستا می نه یو سیاسی لیډر سره بستا می نه خو دې کې سټایل ذکر په مکوا کولو مخبخه ګرځیو کپتان کا سټایل دا کومه مصیبت پیارا فذكروني اذكركم مونږ او دس به یو نی او خپل تسبیح لاس کې داسې به نیوی داسې خیال نو تفسیر قرطبی وایي چې پجب ذکر کوي او ځل کې توجه نی دا حقیقت کې ذکر نه دی دې د پاره وایي برزبا تسبیح و دردلګا او خر دا چې کوم خلک زمون په درسونو کې کینی کنه هغه ته پته ولګي دې د کومې سیاسي پارټي سره تعلق دی موږ د هر سیاسي لیډر د ښه کارونو هغه اپریشیټ کوو د غلطو کارونو رد کوو نو کدا کار مو غلطی نو کې چېرته زمونږه مرکز ته د یو تنظیم مشران راشي نو دیخوا د يهودو په تر روان خلک ایبه پراپګاندا کې دا وګوره کړه په خپل وی چې دا چل دی دا چل دی دا وګوره دیو تراله لکه دا ټول زمونږ دي دا ټول مسلمانان زمونږ دي موږ ټول مسلمانان یو اره پاتې والا زمونږ دي امونږ د هرې پاتې والا یو او اصل کې ذکر چې دی کنه دا طاعت د الله ته ویل شي ګورته د پيو کاروبار کې تا یو وزره تسبیح پیدا کړی خو ته پکې یو وګیل نیو بم چېغه نو آیا ستاره کې د الله یاد تا دغه تسبیح مطلب څه شو ته دغه تسبیح نه لې خو ته ملاوت نه کې ته دوکه نه کې ته دروغ نه وې دغه ذکر دی ذکر معنی د الله یاد ذکر څه معنی ده الله یاد لرل چې الله را ته ګوري الله می ویني نو ګاد ته دوکه نه ورکې نو دا ذکر دی یو روایت کې راځي من اطاع الله فقد ذکر الله ذکر وکي خو ډیر ډیر ذکر وکي ښا ذکر وکي خو ډیر ډیر ذکر وکي بعضی روایتو کې راځي چې د قبر د عذاب نه بچ کون کې عبادتو کې ذکر غټ عبادت دی دا به د قبر د عذاب نه بچ کی دنیا کې بل د شیطان د لمسون نه بچ کی هو که تاسو وګورئ موږ د دې ځای نه مردان ته روان یو یا سحر جمعات ته روان یو یا سحر بازار ته روان یو دغه شانتي بزو سخپل کرل ریبل سوچ فکر خدقه لشل من تم زمون په جبه د الله ذکر ناراضي توفیق نه ملاويږي معلومیږي دا چې دا سوچ او فکر دا زړه او دا جبه دونه ګنده ده کنه چې د الله توفیق نه ورتيخه په دې باندې فکر من کېدل پکار دي دا الله نه ذکر غختل پکای چې رب ما ذاکر وګرځي مونږ ذکر کوونکو نه وګرځي ربا هغه قسم خلق به د الله د عرش د سوري لاندې چې دې ځان تناز دی او دې الله یا دیام او د سترګو نه اوخ کې راوي فذكروني اذكركم الی ما یادوین زبتا سو یادوم او چې موږ الله نه یادو بیا الله موږ نه یادی بیا بل الله نه یې شو موږ الله خو یې نه راځي څنګه د دې یو څو مطلب دي ځان سره ولي کې زر زر ها فذكروني اذكركم یو مطلب دا الله ما یادوي یعنی زما حکم منه نو اذكركم زما تاسو یادوم پر رحمت ورول سره زما روان خپل رحمت را وروما یو مطلب څه شو نمبر ولا ورکوي ها زما په نعمت شکر ادا کوي نعمت به نور دل در کوما الله شکر ادا کوا چې اے ربا لا احسی ثنا ان علیک کما سنیت علی نفسک سو مطلب شو الله اکبر کبیره الله وی ما یادوي په شکر سلام زبا یاد کم تاسو په سره مزید نعمتونو سره سلورم مطلب فذكروني بالمحبه اذكركم بالقربه الله وی تاسو ما یادوي په محبت سره زبتا سو یادوم په خپل قربت سره زبر ځان تر انځ دی کوم ما سره مینا کوا او ان المحب لمن يحب مطيع بیا خو د محبت جدا کسی دی چې ته د الله سره محبت کې نو محبت کې هو بیا ها مار بھی کانا پڑتا ہے والم پکې راځي د کور نه استلم پکې راځي وفاداری به پکې راځي ته وفاداری کې او محبت کې پکې کار کړه د خپل گزار مرا په دې جنا کنه است الله سره یارانه شو د دنیا په یارانو کې ته د خپل گزار تم تیارې ما نو د الله په مینه کې بته ډېر زبرداشت کې روزه وم پکې نيسي کنه یارا فذكروني اذكركم سو مطلب شو ها شپږم مطلب فذكروني بالرجاء اذكركم بالعطوا ما یادوي زمانه تم ساتي خپل امیدونه ما پسې تړلې مخلوق پسې امید متړه مړه چې مخلوق ته یاره یاره یو کتاب مې پکار دی او یاره دا چیز مې پکار دی او یاره دا چیز او بس مصیبت دراته او چا تخپل جتونه مخ کار کوا چیرې زه په پردي کور کې اوسېږم او ما په زکات او په عشر کې یاد کیو ما دا یاد کې باندې د مخلوق نه تمام مسات په دې الله خفن شي مونږ ګورې مخلوق پور ډیرو میدونه واپسته کړی ښا خاص کر مونږ مليانو مونږ د مخلوق نه تمکو از په ایمان وایې د یو سړی پلار شته دی جیب خډک دی دغه پلار او دی کر یو غریب غونته ملما یا سوکراغي او دک ماشوم بچی راشي هغه ملما ته یې کا کما په 10 روپیا را دا پلار به سم خوشاله شي کنه زما زوی له چانه پیسې وړي ها څه خبره تو هغه الله شتا او زما بنده ما نه غواړي کنه زما بنده ما سره د ارس خزانه ده ادي مخلوق نه تمساتی چې دغه ایم ان ای سیب ایم پی ای سیب خان سیب نواب سیب بل سیب بل سیب دیو مې اجت پوره کړي فذكروني بالرجاء اذكركم بالعطاء او بالعطايا صرف زمانہ تمساته ما پس خپل امیدونه وتړې بل چا په امیدونه مو وابسته کوي زب یاد کم تاسو در فعتیو سرا تبیا تماشا کا زما بندا میری طرف آ کر تو دیکھ متوجی نہ تو کہنا نو الله وی اذکرکم بالمغفرہ وګوره یونس علی السلام ته عذر کوي کنه کوي پیغمبر دی لا اله الا انت سبحان انی کنت من الظالمین آدم بابا وی ربنا ظلمنا انفسنا او ما ته د ګنا نه ډګیو رب توایو نه